باب شروع کی او دا تر یو سل یو سلوې خیات پورې چلی په دې کې اول واقعا د ابراهیم علیه السلام بیانېږي لپاره د درې مقاصدو اول بیت الله جوړ شوی دی لپاره توحید د الله تعالی په لما تشرکون پی نو پای کې شرک ولې کوي یو سل پنځشتم آیات کې دا بیانې دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې را لېږلی شوی دی دا د ابراهیم علیه السلام دعا وه پلمه تنکرون عنه نو ولې انکار کوئ دا به ذکر کیږي یو سل نهشتم آیات کې درېمه خبره بیانېږي توحید دین د ټولو انبیا علیه صلات وسلام دی نو ولې تاسو هغه پرېږدئ ولې د هغې نه انکار کوئ بیا زجر ذکر کیږي اهلی کتابو ته د هغې په اقوالو د هغې په افعالو باندې یو سل څلور دېرشم کې دا بیانېږي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن او کله چې ازمې خو په ابراهیم علیه صلوات و سلام باندې رب هو رب دا بکلمات په یوسو کارونو سره فاتمهن نو هغه پورا ادا کړل ابراهیم علیه صلوات و سلام باندې الله تعالی امتحانات راوستل نو الله تعالی په امتحاناتو کې کامیاب کړ په دې آیت کې عظمت شان د ابراهیم علیه السلام بیانېږي په دریو صفاتو سره اول پوره کول د امتحان او دویم امام ګرځول د خلکو لپاره او دریم دعا قبلېدل په باره د اولاد کې د ابراهیم علیه السلام رب تیر ما قول سره دا دی مخکې آیات کې الله تعالی فرمایل د غسلور طریقې د پاره د نجات نه دي په قیامت کې نو دې آیات کې طریقه د نجات خی چې هغه قبلول د ملت ابراهیمی دی د ابراهیم علیه السلام ملت او دین قبول کړئ نو کامیاب بشئ هم په دنیا کې کامیاب شئ او هم په آخرت کې کامیاب شئ و اذ ابتلا ابراهیم ربه کله چې ازمې خو کا امتحان وکړ په ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام باندې رب و رب دده الله تعالی چې رچا امتحان اخلي نو غر دیر پرانی چې الله تعالی تر چا حقیقت معلوم نه دی او امتحان یې کوي چې حقیقت دغه معلوم کی بلکې الله تعالی امتحان د دې لپاره کوي چې دغه انسان مرتبه نور خلق ته وخی دغسی دغه انسان حقیقت هغه انسان ته واضح کی دیر پر الله تعالی امتحان کړي بیا امتحان د دو قسم نه ابتلا د الله تعالی طرف نه دو قسم ده اوله ابتلا ده د الله تعالی طرف نه ابتلا په امور تکوینیو کې امور تکوینیه هغه کارونه چې هغه الله تعالی کوي په کلمې د کن سره مرستیا راشي غریبی راشي د بدن نور تکالیف راشي مالی مشکلات راشي نو دې ته وایي امور تکو... امور تکوینیو کې تکالیف او اذیتونه او دویم قسم دی ابتلا او امتحان په امور تشریعیو کې الله تعالی مسله د جهاد ذکر کړی د قران کریم کې دا سه روزه نیول نو دې تکالیف ته دې توي ابتلا په امور شرعیو کې و اذ ابتلا ابراهیم رب کله چې ازمه خو په ابراهیم علیه السلام باندې رب دا به کلمات په یوسو کلمو سره په یو څو کارونو سره پاتم مهنا سر ته اور سولغه پوره پکې کامیاب شو ابراهیم علیه السلام باندې امتحان د څه شوی علما کرام وی دین مراد مناسک د حج دی الله تعالی په امتحان وکړه د افعال د حج هغه په پوره طریقې سره ادا کړل دا اوسې مفسرین لیکلی په صحیح حدیث کې راغلی دی پنځه سنت طریقې په سر کې بریتونه قنچی کول بریت وړه کول دا سنت ابراهیمی دی نبی صلی الله علیه وسلم هم امر کړی دی چې ګیرې غټې کوي او بریت واړه کوي د بعضې خلکو بریتان د دومره غټي چې خوراک کې لګي شرعا ناجایز دی حرام عمل دی بریت به دومره نه غټی چې دا سره شونډه کمه شروع کیږي چې دې باندې راښکته کیږي نه ډیر خلک په غلط فهمۍ کې دي په دې نوم باندې او په دې نیت باندې غټ برید پرېږدي چې زه مجاهد یم مثلا د نبی صلی الله علیه وسلم نه بل لوی مجاهد نشي کېدلی د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه بل لوی مجاهد نشي کېدلی نبی علیه الصلاۃ والسلام برې تواړه کړي ها سوالتین د دوانو بریتونو طرفونه د شونډې اخیری حصہ دغه لږ غټول د بعضې صحابه کرامو نه ثابت دي خو لیکن په داسې طریقې باندې چې هغه په د ګاړي بمپرې ته جوړ کړی او یا غټ د ساروی خکر خکر ته جوړ کړی دومره غټ غټی دغه شرعن ناجایز دی او حرام عمل دی برید چاله ډزی نه کیا چا کی تقوا پرېزګاری الله تبارک تعالی داغې نه دشمنان یری نو وای دی اپات به کلمات یو څو کلمې برید کنجی کول مزمزه کول خوله ویندل پوزه ویندل په اودس کې په غسل کې مسواک استعمالول او د سر په مینځ کې په ویختو کې لار جوړول دا سنت طریقې ډیر خلک داسې ویخته منګځي نو په مینځ کې لار نه بیا خصوصا زنانه په مینځ کې لار جوړول د ویختو دا پکار دي ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنبت البخت المائله محدثینو د دغه حدیث په شرح کې لیکلي دي کوګ کګي وګي لارې جوړول په سر کې دا خلاف شریعت دی او پنځه په نور بدن کې نکونه پرې کول د نامنه لاندې ویخته لري کول ختنه کول د ترخونو ویخته لري کول دغسې په اوبو سره استنجا کول دا لس کارونه په حدیث د مسلم کې راغلي دي او دې ته امور د فطرت ویلی شوي دا د ابراهیم علیه صلات و سلام په دین کې هم سنت وو نو دا زمونږ په دین کې هم سنت دی دا په خپل ځای باندې سنت طریقې دي لیکن په دې کې د امتحان د څه ډېر څه نشته دی نو بهتر قول په دې کې دا دی چې د قرآن کریم الله تبارک تعالی یو قانون دا بیان کړی دی چې اکثر قران کریم کې په یو ځای کې اجمالی بل ځای کې د هغې تفصیل شوی او د ټولو نه بهترین تفسیر هم دغه دی نو ابراهیم علیه السلام باندې لوی امتحانات هغه سو یو مجا محاجا د نمرود سره د نمرود بادشاه د زمانیو او د هغې سره ابراهیم علیه السلام مقابله وکړله الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربي ان اتاه الله الملك سورة البقره 255 سمات کې وراشي د لوی طاغوتیانو سره محاجه کړی او جګړه کړی و دویم محاجر خپل قوم سره سوره انعام اتیایم نمبر آیات کې وراشي وحاجه قومه قال تحاجوني بالله وقد هداني ابراهیم علیه السلام ټول قوم د هغې خلاف ټول ریاست یې خلاف بیا ورته هم ابراهیم علیه السلام ولاړ دی د هغې مقابلې ته دریم محاجه د خپل پلار سره په خپل کور کې پلار خلاف و خو لیکن ابراهیم علیه السلام بیا هم په میدان کې کلک ولاړو د الله تعالی دین بیانو نو د الله تعالی په دین کې ور باندې دا سخت راځي پلار بر امکله مخالف کیږي نو ټول قام قبیله بر مخالف وي دغه سی ریاست حکومت او دولت بر خلاف وي نو تبا ال د ابراهیم علی صلوات و سلام بچي او دا غي د اتباع داوا کول شي دغه سی الله تعالی په امتحان راوسته خپل کور والے په صحرا د مکه کې پریخي وي په شړ بیابان کې پریخي وي سورة ابراهیم و دیرشم آیات کې او د هغې تفصیل راشي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم الله تعالی ما خپل اولاد پر هغه شړ دی کې پاتې کړی دی د الله تعالی د دین دپاره او کله چې ابراهیم علیه السلام د خپل کور والن رسختېده نو اواز یې ورته وکړ یو ځل چې مونږ چاته پرېږدي بیا یې ورته اواز وکړ په دریم ځل یې چېرته کله اواز وکړ نو ابراهیم علیه السلام ته ویل الله امرک ای الله د ته حکم کړی دی په دې باندې او کنه ته خپل طبیعت باندې روانې او مونږ پرې شړ دی کې پرېږدي نو ابراهیم علیه السلام ته او الله تعالی را ته امر کړی دی دا لوی امتحان په ابراهیم علیه السلام باندې بل امتحان پنځم اور ته غورځول شوی د الله تعالی د دین په واره کې او ورشي سوره انبیاء اتش په تمایات کې دا غي وضاحت راشي قالوا حرقوه وانصروا الهتکم دا ابراهیم اوسېږي او د خپل خدایانو بدلر دین واخلي لکه نن سبا کافران مرتدین او مشرکان داوی کنه او ورونه باندې سوځي بمبار پې وکړي په هغې کې وسوځولی شي ونصرو الهتکم د خپلو الهو بدل د دې نه واخلئ د دیو اقاګانې وجل یهود او نصارای قتل کړي دي یا دا چې د جمهوریت او د پارلمان خلاف دي د دیو الهه خو دغه دي کنه کم چې پارلمان ته لیګلی دي او هغه ول قانون جوړي نو څوک چې داغي خلاف کینو پوج داغي په خلاف باندې بیا کاروایی کوي ونصرو الہتکم په ابراهیم علیه السلام باندې بل امتحان داو چې خپل کور یې پرېښی او هجرت یې کړی او د الله تعالی د دین لپاره د الله تعالی د رضا لپاره سورې صافات کې او د هغې وضاحت راشي نهه نوي ایات کې قال انی ذاهب الی ربی سیهدین انی مهاجر الی ربی انی ذاهب الی ربی سیهدین سورې صافات نه نوی آیت کې دغسې سورې عنکبوت شپږشتم آیت کې هم راشي هجرت یې کړی و د الله تعالی لپاره بل لوی لوی امتحان پیر الله تعالی طرف نه دا او صبر کړو په ذبح د ولد خپل باندې خوب یې لیدلی و چې زه را خپل زوی حلالوم او دا مسله تاسو ته ما بار بار ویلې ده د انبیا علیه صلات وسلام خوب هغه هم وحي وي ځکه د انبیا علیه صلات وسلام په خوب کې سترګې پټیږي سترګې وده کیږي لیکن زړه بیدار وي نو هغه وحي وه سوره صافات کې والله تعالی د هغې واقعه بیانوي یو سل شپ... یو سل شپږ آیات کې الله تعالی دا غي تفصیل کوي فلما پل... فلما بلغ ما حسایا قال یا بني انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بچولی از تعین ما چې ته علالم په خوب کې نو اوس تاسو مشوره ده تاسو ګمان دې ته سره را کې ماته دای په بچی باندې امتحان کو چې کلک دې کنه دې کلک نو هغه هم د ابراهیم بچی و علیه الصلاة والسلام و یا یا ابتی پال ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین ای پلاره ای بابا جانه تا ته چې کوم حکم شوی دی په خوب کې نو بس هغه وکړه او ان شاء الله زه د الله تعالی نه امید کوم چې به صبر وکم بس ما حلال ک د ابراهیم علیه السلام حقیقی بچی اندسی نو صحیح قول دا دی القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن کریم یو برخه د بلې برخې وضاحت کوي نو دې ځای کې د کلمات نه مراد دغه امتحانات دي چې قرآن کې ذکر دي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هم دغه بیان کړي دي امام سیوطي رحمت الله علیه په دور منصور کې هم دغه بیان کړي دي نو دا صحیح قول دا دی هغه نور چې دي هغه هم دی لیکن په هغې کې د امتحان څه نشته اوس برید قنچی کول یا استنجا کول یا مسواک کول په دې کې څه امتحان دی نو که څوک دا وایي چې زه د ابراهیم علیه صلات و سلام حلالي بچی یم او زه د هغې تابعدار یم نو هغه به څه کوي د ملک د بادشاه د طاغوت او د جمهوري بادشاه خلاف به کوي دویم که قوم د الله تعالی د دین خلافی د الله تعالی د قانون خلافی نو د هغې مقاولې ته ودرېږي که پلار د الله تعالی د دین خلاف وي د هغې پروا به نه کوي د هغې خلاف او د هغې مقابلې ته به هم ودرېږي د ابراهیم علیه صلات وسلام حقیقي تابعدار بچی هغه دی چې د خپل کور والا د پرېښودلو وخت ته راځي نو د الله تعالی په دین کې وا خپل اهل او عیال خپل کورنۍ دا هم پرېږدي داسې که اور ته وغورځولی شي جیل ته وغورځولی شي نو په هغې باندې به هم صبر کوي د الله تعالی دین منه پرېږدي د الله تعالی د دین دپاره د الله تعالی د رضا دپاره د خپل ایمان او د دین اسلام د بچاو دپاره به خپل کور کلی پرېږدي وطن به پرېږدي هجرت به کوي او دغسې که د خپل اولاد د خپل اهل و عیال د قربانولو ضرورت راشي نو هغه به هم قربانوي خپل اولاد یې قربان کړی دی دا او امتحانات په ابراهیم علیه السلام باندې قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین کله چې امتحان کې کامیاب شین اوس ته الله تعالی ورکی مشری ته الله تعالی ورکی ځکه عام قاعده داره کله چې زر ولی شي نو داغې نه کالی جوړ شي کله چې روانه امتحانات راغلل نو اوس به د الله تعالی بدل لوی مقام درکیا قال نو ویل ته الله تعالی انی جعلک للناس اماما یقینا ز ګرځوم جوړوم تا للناس د خلکو لپاره اماما پیشوا ته بر خلکو مشری امام بایت قال انی جعلک للناس اماما ابتلاءات چې کله وګالي مصیبتونه راشي الله تعالی بدل بیا عزت درکې احترام بدل درکې قال ابراهیم علیه السلام می هم دغه وجه ده چې ابراهیم علیه السلام نو ورستو په سبب د اتمام د ابتلاءات سره ورستو انبیاء علیه السلام الله تعالی داغي په اولاد کې راولېږي او الله تعالی ورسنو خلکو ته حکم کړی دی چې تاسو اتباع د ابراهیم علیه صلات وسلام وکړئ نو موږ او تاسو څه وایو اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید درود موږ په هغې باندې وایو نو الله تعالی ورستنی انبیا علیه صلات وسلام د هغې په اولاد کې راولېږل او هغې د هغې د تابعدارۍ حکم یې ورته وکړ قال ویل ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ومن ذریتی او زما د اولاد نه هم پیشواګان او مشران وګرځوه دا دعا د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په واره خپل اولاد کې یعنی اجعل من ذریتی ائمه زما د اولاد نوم امامان او مشران وګرځوه قالانو ابراهیم علیه السلام ته وی د ابراهیم علیه السلام اولاد دو قسمو ته شامل دی یو بنی اسرائیل او دویم بنی اسماعیل قالن ویلو ته الله تعالی لا ینالو عهد ظالمین لا ینالو نرسی عهدی لو زما الظالمین لوز د امامت ورکولو زما الظالمین ظالمانو ته الله تعالی او توی زما د امامت او د مشرۍ د ورکولو لوز د ظالمانو ته نه رسیږي ظالمان نشي امامان جوړېدلی دې ځکه د عهد نه مراد امامت دی نبوت دی دغه سی ایمان دی رحمت دی دین د الله تعالی دی او دغه سی امن دی د عذاب د الله تعالی نه نو معنی دا شوه زما عهد د امامت او د مشرۍ زما عهد د نبوت دغه سی ایمان او رحمت او دغه سی دین د الله تعالی او امن د عذاب د الله تعالی نه دا ظالمان ته نشي ورکېدلی الظالمین دیو جنا مفسرین لیکلی دی آیات په تفسیر کې ابن کثیر رحمت الله علیه وی وی دا آیات دلیل لې په دې باندې چې ظالم انسان اغا نبی خلیفہ دغسی حاکم مفتی او امام گوا کون کې نش جوړېدلې او امام قرطبی رحمت الله علیه داغي پوره تفصیل بیان کړی دی لا ینال احد الظالمین نو دې آیت کې الله تعالی د ابراهیم علیه السلام عظمت شان بیان کړ و اذ ابتلا ابراهیم ربه کله چې ازمې خو کا په ابراهیم علیه السلام باندې ربه رب داغه بکلماتین د د دین پس کارونه باندې بشرائع و اوامر و نواهی ابن کثیر رحمت الله علیه سا اوامر او نواهی او توکل پاتم مهن نو پرای ادا کړلغه قال نو تو او فرمایل الله تعالی انی جعلک للناس امام یقینا ز ګرځوم جوړوم تا د خلکو لپاره امامن پیشوا قال ابراهیم علیه السلام یو من ذریتی او زما د اولاد نه هم پیشواګانو مشران جوړ کا قال الله تعالی او تو فرمای لا ینال عهد الظالمین نرسی لوز د امامت ورکولو لوز د نبوت ورکولو دغه سی رحمت او دین او امن د عذاب د الله تعالی نه دا نرسیږي چا الظالمین ظالمانو ته دا نرسیږي هغه کور بیانې چې ابراهیم علیه السلام جوړ کړی په دې کې درې خبرې الله تعالی بیانې بیت الله مصابه ده بیت الله امن دی او مصلا ده او درې قسم د عبادت کوونکي ذکر کوي چې د کعبې سره خاص دي طائفین عاکفین او رکع السجود و اذ جعلنا البيت مثابه للناس او کله چې وګرځاو مونږه کور د الله تعالی البیت نو مراد کور د الله تعالی دی بیت الله مصابت للناس زید ثواب د فار د خلکو مصابه یو قول لم پسرینو داره مصابه په معنا د زید ثواب بیت الله کې کله چې انسان لاړ شي الله تعالی ته ډیر ثواب ورکړي یو مونږ په یو لاک باندې دی په حدیث کې راغلی دی دویم قول هم پسرین داره مصابه صابه یتوب په معنا د رجوع سره دی نو مردا شولا مصابت للناس زه د واپس را ګرځیدلو د خلکو مردا شولا چې د بیت الله نه د انسان زړه نه مړیږي کله چې لاړ شي واپس شي بیا یې ته دل کیږي په دې نه څوک مړیږي نه مصابت للناس ابن جریر رحمت الله علیه دغه معنا بیان کړی ده د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پر روایت باندې دریم قول علماو داره مسابه په معنا د زید راجمه کېدلو مساوت للناس زید راجمه کېدلو د پاره د خلکو نو په حج او په عمره کې او خصوصا د حج په وخت کې ډیر زیات خلک هغې ته جمع کېږي و اذ جعلنا البيت او کله چې وګرځاو مونږه کور د الله تعالی مسابت للناس زید ثواب د پاره د خلکو دویم معنی مسابت للناس زید راګرځیدلو د پاره د خلکو انسان تی مړیږي نه درې مساوت للناس زید جمع کېدلو د ډیرو خلکو و امنا او زید امن و امنا او دا دویم صفت دی ربیت الله لپاره زید امن دی او د امن نه مراد مأمن دی ضرب تی مراد دی یعنی زید امن دی لوټ مار پکې نشي کېدلی انسان پکې د ظلم نه بچ کیږي دغه سي داغي د حرم اخکارم نشي کولای داغي بوټي و غیره غم نشي کټ کولای ورسته داغي تفصیل لازم و امن او زید امن دی واتخذو من مقام ابراهیم مصلی او انیس دې کې په عبارت کې تقدیر دی قلنا لهم مونږ ویلیو د خلکو ته اونی سید مقام ابراهیم نه مصلا زید مانځه واتخذو من مقام ابراهیم مصلا مقام ابراهیم نه مراد هغه ځای دی چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام کله کعبه جوړوله بیت الله جوړاو نو دغه یو ګټه وه چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په هغې باندې ودرېدلی و مفسرینو لیکلي دي چې په دغه ګټه کې اثرات د نخې د ګوتو د ابراهیم علیه السلام د خپې هغه پکې موجود وي خو لیکنه د ډېرو مسکولو د وجې نه او په ډېر وخت تېرېدلو سره هغه آثار محوه شوي دي اوس یې لرې شوي دي هغه د ابراهیم علیه السلام د خپو نشانونه پای کې موجود نو کله چې طواف وکړلی شي او علما کرامو لیکلي دي طواف وګردشونه چې ولګي یو طواف پوره شي نو هر ځل چې راځي دغه ځای ته طواف پوره شي نو دوه رکعته مونځ کول په دغه ځای کې به کار دي واتخذو من مقام ابراهیم مصلی دوه رکعته مونځ به کېره طواف او دا په صحیح حدیث سره ثابت دي وعهدنا الى ابراهیم قال وعهدنا الى ابراهیم او حکم کړی مونږ ابراهیم علیه صلوات و سلام اسماعیل علیه صلوات و سلام ته ان طهر بیت للطائفین چې پاک ساتي کور دما د فار د ثواب کوونکو العاکفین او د فار د اعتکاف کوونکو چیله کوونکي او رکع سجود او د فار د رکوع سجدو د سجدې کوونکو عهدنا الی ابراهیم دې کې عهد په معنا ده دو معنی مفسرین ذکر کړی دي امرنا حکم کړی مونږ ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته دوی معنا علما ذکر کړی د عهیدنا په معنا د اوحینا سره وحی کړی او مونږ ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته ان طاهر بیت للطائفین دې کې دا سوال لدی چې ولی بیت الله پاک نو چې ان طاهر پاک کړي نو تاسو ته ما ترجمه رسینده کړی چې پاک کړئ ان طاهر بیت للطائفین پاک ساتئ کور د مارپاره تواب کوونکو دې ځکه دا امر د دوام او د استمرار دی مخکې نه د بیت د الله تعالی دا کور پاکو خو لیکن دغه سی پاکه ساتئ او طهارت دو قسم دی یو طهارت ظاهری دی د الله تعالی د کور به ډیر جات احترام ساتي ظاهری خیال به هم ډیر جات ساتي او باطینی پاغي کې شرک کول بيدینی کول بدعات کول رسومات کول نو دغه به کم نه کې دوانو اعتبار سره ود الله تعالی کور چره دا پاک ساتي ظاهری طور باندې داغي پاکول لپلیتای نه دغه سی پای کې خوشبو لګول کم ځای خراب یا غ جوړول څخه شي نبی صلی الله علیه وسلم په خپل جارو راغیسته او د کور د جماعت جارو کړی دی مسلمانان له پکار دی دغه جماعت ته وردی علما کرام لیکلی د جماعت په آدابو کې یو دادی جماعت ته وردی خوشبو لګا خدن سبا خلکو زیات را بل قسم خوشبو لګولی د خپونه دندړې خېږي ورشي په جماعت کې پوړي په جماعت کې کم مصلی جنمازي په هغې باندې ودرېږي بیا پې خلک سجده هم نشي کولی دا د جماعت د آدابو نه او د احتراماتو نه خلاف دی وعاهدنا الی ابراهیم او حکم کړی مونږ ابراهیم علی السلام ته وحی کړی مونږ ابراهیم علی السلام اسماعیل علی السلام ته ان طاهر بیت للطائفین چې پاک ساتي کور زماره پر تواب کوونکو تواب ستوي دا داسې عبادت دی چې به بیت الله پسې خاص دی د بیت الله نه علاوه د بل کور یا د بل قبر یا د ونې یا د ګټې تواب کول د هغې نه چاپېره تاوېدل دا د شرک عمل دی بېدیني ده اعتکاب کوونکو والعاکفین اعتکاب کوونکي اعتکاب په اصطلاح د شریعت کې اقامت کول د رکیدل د انسان دی په جماعت کې د پاره د عبادت کولو د الله تعالی د الله تعالی عبادت کول او نبی صلی الله علیه وسلم اعتکاف کړی دی رمضان مبارک په اخرنۍ عشره کې او ډیر زیات ثوابونه دي مسلمانان له پکار دي چې هغې ته متوجه شي ځکه راتلونکي میاشت میاشت د رمضان مبارک ده او په هغې کې دغه اعتکاف هم بیا کېږي خلکو ته عام په پښتو کې چیله وایي وایي چیلې ته ناست دی اعتکاف ته ناست دی په جومات کې دېره شوی دی لپاره د عبادت د الله تعالی دا د اعتکاف تعریف دی که څوک د غپ شپ د پاره یا د نوم ناموس د پاره چې خلک راته بیا خسړی وای نو دغه نه دی صحیح ور رکع سجود او د پاره د رکوع کوونکو سجده کوونکو ور رکع سجود د دین مراد منځ کول تی مراد دی خو لیکن رکوع سجده ذکر شوی دی په دې کې حکمت او وجه دا ده چې انسان په من باندې ولاړ دی نو که دا اسې ولاړي نو د پته نه لګي چې دا مانځه ته ولاړ دی که اسې ولاړ دی رکوع او سجده داسې هیئت دی چې به دې سره مونځ کوونکی معلومیږي د غیر مونځ کوونکو نه چې رکوع ته راښکته شي نو خلک کوی په مانځه دی کله یو انسان اسې ولاړي د لرې نه ورته خلک ګوري نو پته ورته نه لګي چې دا په مانځه باندې دی که نه دی ول ور رکعي سجود او د پاره د رکوع سجدي کوونکو او الله تعالی هغه دعا د ابراهیم علیه السلام قبول کړې ده و اذ قال ابراهیم کله چې ویل ابراهیم علیه السلام یعنی دعا یې وغوښتله رب ای رب زما اجعل هذا بلدا وګرځوه دغه ځای بلدن ښار هذا کی اشاره ده دغه حرم مکه ته کی اشاره ده الله تعالی د دین ښار جوړ کا دا اولنۍ دعا شوله بلد ویل کیږي زید جمع کېدلو د پاره د خلکو چې په هغې کې عام ضروریات د خلکو پوره کیږي نو الله تعالی ته تې ښار جوړ که د ابراهیم علیه صلات وسلام دا دعا الله تعالی قبول کړله بنی جرهم قبیله راغله هغه ځای کې دیره شوله اسماعیل علیه صلات وسلام د هغې سره رشته د ازدواج وکړله د هغې نه واده وکړه د هغې سره رشته هم قایم شوله او د هغې په اولاد کې بیا قریش پیدا شول د هغې په اولاد کې بیا قریش پیدا شول نو الله تعالی دغه دعا قبول کړله اولنۍ دعا بلدن الله تعالی ته د ښار جوړ کړه او دویم امنن امن والا الله تعالی د دې حرم نه امن والا ځای جوړ کړه دا دویمه دعا د ابراهیم علیه السلام او دا هم قبول شوې ده مراد د امن نه ده چې د قیامت د ورځې پورې جابر ظالم بادشاه هغې ته نږدې نشي ورتللی قبضه پې نشي کولی دغسې خصب زلزلې نور دنیوي عذابونه په هغې باندې نشي راتللی دغسې قحط لوټ مار وغیره د دې هر څه نه بچ وي الله تعالی دا ته امن والا وګرځوه امن دا د الله تعالی ډیر لوی نعمت دی او امن نازی د الله تعالی په دین باندې ورزو قهله من الثمرات درې مدوا او روزي ورکا اوسیدون کې د حرم ته من الثمرات د هر قسم غلونه د هر قسم غلونه الله تعالی دیو ته غلی ورکا تو تو روزي ورکا ابراهیم علیه السلام مخکې دعای غوښتلې و د امامتۍ الله تعالی ته انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی نو الله تعالی ته لا ینال عهد الظالمین دغه لوز زما ظالمانو ته نه رسیږي نو ابراهیم علیه السلام په دې کې ویل من آمن منهم بالله چا چې ایمان راوړی د دیونه په الله تعالی باندې ول یوم الاخر په ورځ وروستنۍ باندې دا ځکه وای چې مخکې ته الله تعالی وی ظالمانو ته زما لوز نه رسیږي نو دې کې سوال لاته چې روزي الله تعالی صرف مؤمنانو ته ورکي او کنه بل چاته ورکي نو ابراهیم علیه السلام د هغې په مناسبت باندې ویل من آمن منهم بالله والیوم الاخر قال الله تعالی تو فرمایل ومن کفر او چا چې کبر وکړو په امت ته هو قلیلا نو په دې د دنیا باور کم هغې ته لږه موده د قلیلا نه مراد ژوند د دنیا تی مراد دی که چا کفر هم کړی الله تعالی د دنیا د ژوند په مقدار باندې هغې ته زه پیدې به ورکومه ثم اضطره الى عذاب النار بیا به په زور سره بوزم هغې لره اور د جهنم ته او بئس المصیر او ډیر بد ځای دی ورتللو په امتعه قلیلا قال ومن کفره د دې سمانه دا و ارزق من کفره او زه رزق ورکوم هغه چاته چې کفر کړی نو په امتعه قلیلا د قلیلا تفسیر دا ژوند د دنیا دی ټوله دنیا د لګه ده په امت ته قرینا ثم اضطره الى عذاب النار اضطرار په عربی کې یو شی راخکل دغه سي دیک کولو ته ویل کی په زور سره یو څوک یو ځای ته نه ورځي او په زور سره ورشړی ساروی دی د پړی نه دی نیولې دی د رسۍ نه دی نیولې دی او نه راځي راکاږي په ځان پسې د ککې نو دې ته ویل کېږي استرار نو دې آیات کې الله تعالی هم دغه وایي قال ومن کفر ویل الله تعالی چا چې کوپر کړی نو هغې ته هم روزي ورکوم په امت ته هو قلیلا پیدې ورکوم هغې ته قلیلا لګي د دنیا د ژوند ثم استره الى عذاب النار او بیا په زور سره بوزم اغي لره اور د جهنم ته په دیکو سره په شړلو سره وبئس المصير او په دیکو په شړلو سره باغ څنګه د جهنميان به جهنم ته نه ورځي په یو خذ بن نواسی ول اقدام الله تعالی به خپل ملائکه ته حکم وکي چې او نیسي د خپونه ونیسي او د سر نه ونیسي او جهنم ته پړ مخور گزار کوي الله تعالی دا خدمت زمونږ نه قبول کړي نو دا دعا یې کوله ځکه د دین کار کول د آسان دی خو لیکن د دین کار بیا ځان سره ساتل چې هغه الله تعالی قبول کړي دا ګران دی د الله تعالی د دین کار وکړي او د الله تعالی نه دعا غواړي چې الله تعالی زمونږ نه دا قبول کړه لکه قبضېدل یې ګران دی قرآن کریم کې الله تعالی ډېره عجیبه خبره کړې ده من جا بالحسنة فله عشر امثالها چا چې په دنیا کې یو نیکی وکړل او الله تعالی ته ویوړله من جاء من فعل الله تعالی دی ویلي چا چې نیکی وکړله بلکې نیکی دی وکړله او الله تعالی ته دی ورسوله ډیر خلک نیکی وکړي خو لیکن بیا دې پاتې شي په لار کې دې پاتې شي در یاد در یاد پاره د ځان خودنې د پاره دغه وکي کار وکي د دې لپاره چې خلک می صفاتونه وکي دې لپاره چې عمل کې هغه دی الله تعالی ته ونه رسوله په لار کې لاړله ختمه شوله والوتله نو الله تعالی ته به یې رسې خامخا و اذ یرفع ابراهیم القاعد قواعد او کله چې پورته کول ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام القواعد بنیادونه من البیت د کور د الله تعالی او اسماعیل او اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام ربنا د په عبارت کې تقدیر د یقولانی دوه ویل ربنا ای رب زمونږه تقبل منا قبول کې زمونږه و اذ يرفع ابراهيم القواعد په دې کې رم پسرینو دوه اقوال دي یو قول دار چې د بیت الله بنیادونه ابراهیم علیه صلوات و سلام خو دیو او پاغي باندې بیا پورته دیوالم کړو ابراهیم علیه صلوات و سلام اصل بنیاد ابراهیم علیه صلوات و سلام خو درې دویم قول لم پسرین دار چې بنیادونه د بیت الله د مخکې موجودو اول بنیادونه د هغې ملایکو ایښو دي بیا آدم علیه السلام نو بنیاد موجود و ابراهیم علیه السلام په هغې باندې د پاڅه دیوال کړی دی او دا بهتر قول دی امام قرطبي رحمت الله علیه هم دا ذکر کړی دی د بیت الله بنیادونه اول ملایکو یې ښودي او بیا آدم علیه السلام هغې یې ښودي او د هغې نه وروسته بیا په ابراهیم علیه السلام د پاسه دیوال کړی دی او د دې تایید د سورې ال عمران د شپږ نوي آیات نه هم معلومیږي دې دې کې یو سوال او د هغې جواب و اذ یرفع ابراهیم القواعد داسې ویلی شو نو داسې ولې ولې ونه ویلی شو و اذ یرفعان القواعد او کله چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام بنیادونه جوړول جواب د غینه داره په دې کې اصل آبادی ابراهیم علیه السلام کوله او اسماعیل علیه السلام هغه لا ګټي ور کولې امداد یې سره کاو نو دیو جنا په تور د عاطف سره دا ذکر شو په طریقې د عاطف سره دا ذکر شو و اذ يرفع ابراهيم القواعد او کله چې پورته کول ابراهيم عليه السلام بنیادونه من البيت د کور د الله تعالی او اسماعیل او اسماعیل عليه السلام هم سره کومک او امداد سره کاو ربنا تقبل منا دوان ویل ای رب زمونږه قبول کې زمونږه انک انت السميع العليم یقینا ته السميع هر څه اوري علیم پوي په هر څه باندې انک انت السمیع سمیع په معنا د قبلولو سره هم راځي الله تعالی ته قبلون کې او الله تعالی پوته پوی په هر څه باندې دا دعا دا ادب دی د دعا کله چې دعا غواړي نو د الله تعالی په نومونو باندې وسیله ونیسه د الله تعالی په صفاتونو باندې وسیله ونیسه یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ودود یا سمیع یا علیم یا بصیر یا تواب یا رحیم یا رحمان د الله تعالی چې څومره نمونه دي د دعا نه مخکې د آیت کې الله تعالی بیا قبلوي ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم په دې آیت کې درېمه دعا د ابراهیم علیه السلام ذکر کوي الله تعالی مقصد په دې کې دعا غوښتل دي لپاره د تثبت علی الدین الله تعالی مونږه او زمونږ اولاد الله تعالی په خپل دین باندې مضبوط کړه الله تعالی استقامت نصیب کړه نو دا دعا کول پکار دی ربنا ای رب زمونږه وجعلنا مسلمین لکه وګرځې همیشه وجعلنا وګرځې مونږ لره مسلمین لکه همیشه اخلاص کوونکي تا ته ومن ذریتنا زمونږ د اولادنا امتا مسلمتا لکه یوه ډله اخلاص کوونکي تا ته وجعلنا مسلمین لکه سوال دا راځي چې ولې ابراهیم علیه السلام د دینه مخکې ولې په دین باندې کلک نه نه جواب داري مراد درې نه دوام او تثبت دی په دین اسلام باندې الله تعالی همیشه لپاره په مضبوط کله کې سرنګ چې وس مضبوط یو دغه معنا ومن ذریتنا من د فار تبعیض دی ځکه مخکې الله تعالی او تعالی لا ینال عهد ظالمین ظالمانو ته ګوره زمونږ لوز د نبوت او د رحمت نه رسیږي نو الله تعالی چې کم مؤمنان مسلمانان دي الله تعالی هغه هغه زما په اولاد کې هم په خپل دین باندې مضبوط کا و من ذریتنا او د اولاد زمونږ نه امتن وړله مسلمت لکه اخلاص کون کی استاره پاره امتن امت نو مراد تابیدار جماعت دا تابیدار جماعت تابیدار ډله د الله تعالی امتن مسلمت لک او امت قران کریم کې دا لفظ استعمال شوی دی دا تقریبا په نه معنو سره استعمال شوی دی دې کې چې مراد تابعدار ډله مسلمتن اخلاص کوون کی لکتا تا و ارینا مناسکنا او اوخه مونږ ته مناسکنا طریقې د بندګۍ زمونږ او تب علینا او مهربانیو کې په مونږ باندې و ارینا مناسکنا ارینا رؤیت نو مراد رؤیت د پستر ګوان لیدل الله تعالی مونږ ته داسې په سترګو باندې راوښه چې مونږ یې وینو دویم قول لرې ارینا مراد د رؤیت نه تعلیم دی الله تعالی مونږ ته تعلیم راکړي د بندګۍ کولو زمونږه چې مونږ به په کوم طریقه باندې ستا بندګي کوو و ارینا مناسکنا مناسک هغه ځای چې په هغې کې الله تعالی ته نږدې کې نږدېکت کېدلی شي په عمل صالح سره الله مونږ ته هغه ځایونه وښایه هغه کارونه راته وښایه چې الله تعالی مونږ پې تا ته نږدې شو تا ته پې نږدې شو وارینا مناسکنا بعض هم پسرین لیکل دي مراد تینا افعال د حج تی مراد دي تواب ده تواب ده سعی ده عرفات ته تلل دي مزدلفه مینا شیطانان په کانو باندې ویشتل دي قربانی کول دي دا ټول تی مراد دي ولیکن بهتره خبردار چې دې دې کې مناسکونو مراد ټولې هغه طریقې د عبادت د عبادت دي وارنا مناسکنا او خی مونږ ته طریقې د بندګۍ کولو زمونږه طریقې د عبادت زمونږه دا د آیات دلیل له پرې باندې چې ټول انبیاء علیه صلوات و سلام په شریعت کې او په عبادتو کې د الله تعالی په تعظیم کې وحی ته محتاج دي د ځان نه تشریع نشي کولای تشریع شریعت او قانون د ځان نه نشي جوړولای بلکې په هر عبادت کې په هر طریقه کې الله تعالی ته د الله تعالی طریقې ته د الله تعالی خونې ته دا به کې محتاج دي و ارینا مناسکنا وتب علینا او مهربانیو کې په مونږ باندې وتب علینا مهربانی په طریقې د توبې سره وتب علینا دا په طریقې د تعبد سره د انبیاء علیه السلام توبه هغه په طریقې د تعبد سره وي دې باندې ځان پوه کوي طریقې د تعبد سره څه معنی ده انبیاء علیه صلوات و سلام خو ګناهونه نه کوي نو کم ځای کې چې د انبیاء علیه صلوات و سلام په باره کې توبه راشي نو مراد ترې نه تعبدي یعنی دا توبه هم یو عبادت دی او انبیاء علیه صلوات و سلام د الله تعالی عبادت کوي نو په طریقې د تعبد سره دا معنی او تب علینا او مهربانیو کې په معنی انک انت التواب الرحیم دا علت د لپاره د ما قول الله مونږ استانه طلب د توبې زکه کو چې یقینا ته التواب ډیر توبه قبلون کې الرحیم او رحم کون کې نو الله تعالی په مونږ باندې رحم وکا الله تعالی زمونږه توبې قبول کا الله تعالی زمونږه خطایانې معاف کا دا خدا الله تعالی پیغمبران خو ګناهونه نه کوي خدا زمونږه استاد سره پاره چې مونږ او تاسو دعا غواړو نو په کار داره چې داسې دعا وغواړو ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم دا څلورم دعا د ابراهیم علیه السلام ده په بارا د خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم کې الله تعالی زما په اولاد کې آخري او پیغمبر ولېږه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبصرین لیکلی دی مورخینو د ابراهیم علیه صلوات و سلام دا دعا 2000 کال بعد قبول شوی ده 2000 کال وروسته قبول شوی ده نبی علیه صلوات و سلام د ابراهیم علیه صلوات و سلام د دې دعا نه وروسته 2000 کال الله تعالی پیغمبر جوړ کړی دی نبی علیه صلوات و سلام د ابراهیم علیه صلوات و سلام دعا و دیو جنا صحیح حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انا دعوت ابي ابراهيم زه دعا يم د خپل پلار د ابراهيم عليه السلام زما په باره کې الله تعالی نه دعا کړې و نو دعا الله تعالی قبلې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویلي الله تعالی دعا قبلې ولکنکم تستعجلون تاسو ډیر زیات تلوار کوئ چې تلوار هم نه کولای نو الله تعالی دعا خامخا قبلې او د دعا د قبلې دو درې صورتونه دي یا خو چې صدا الله تعالی نه غواړي الله تعالی ورته هغه درکې او یا که الله تعالی ورته هغه درنکې نو تا باندې مصیبت را روانو د دغه دعا په وجه باندې نه الله تعالی مصائب او تکالیف لري کوي هغه باندې الله تعالی ختم کی او درېمه طریقه د دعا د قبلېدو دا ده دنیا کې قبول نه کی نو آخرت کې به الله تعالی په هغې باندې ډېر اجر درکړي ډېر ثواب به الله تعالی درکړي او روایتو کې راغلی دي الله تبارک تعالی با په آخرت کې په قیامت کې یو مؤمن مسلمان له جنت کې ډېرې مرتبه ورکړي درجات به ورته ورکړي نعمتونه به ورته ورکړي نو دا بنده به وایي الله تعالی ما خو دومره نیک اعمال نه وکړي زه دا زما دا مرتبه او درجه په څه باندې ده نو ده ته به وویلی شي چې تا په چې تا په دنیا کې دعاګانې غوښتلې وي او هغه دعاګانې دې نه وي قبول شوي نو د هغې په عوض کې درته الله تعالی په قیامت کې اوس دا مرتبه درکړلې نو دې دې کې الله تعالی د ابراهیم علیه السلام دا بل دعا ذکر کړي ربنا ای رب زمونږه و باس فیهم ولېږته په دیو کې رسول منهم رسول منهم د دیو د جنس نه یتلو علیهم آیاتک چې بیانې په دیو باندې آیاتونه ستا د نبی علیه السلام درې صفاتونه په دې آیات کې بیان شوي دي یو دا پیهم په دې کې اشاره د عربو ته الله تعالی ته په دې عربو کې ولېږي یو پیغمبر او دویم رسولا نبی علیه الصلاة والسلام د الله تعالی پیغمبر او دریم منهم په منهم کې اشاره د نوع د بشر ته الله تعالی انسان به انسان ولېږي دیو جنا مفسرینو لیکلی دی چې دې درې وړو صفاتو باندې د نبی علیه صلات والسلام ایمان راوړل د فرض دی د نبی علیه صلات والسلام په باره کې ودا عقیده ساتي چې دا د الله تعالی پیغمبرو دویم به دا عقیده ساتي او ایمان بلري چې عربیو او دریم به دا ایمان ساتي چې دا انسان که په درې وانو کې د یو صفت نه چا انکار وکړ یا په کې شک وکړ نو هغه کافر دی هغه مسلمان نشي کېدلی که چا دا ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم انسان نه بلکې دا پیری و یا دا خبره وکړه چې عربي نه بلکې عجمي و او یا دا ویل چې دا پیغمبر نه نو دا سره کافر کیږي په دې باندې ربنا وبعث فیهم ای رب زمونږه ولیږي ته فیهم په دیو کې من رسولا پیغمبر منهم د دیو د جنس نه منهم د دیو د جنس نه یتلو علیهم آیاتک چې بیانې په دیو باندې آیاتک آیاتونه ستا اوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذمہواریانو کې ذمہواریانی بیانې د دې آیات په تفسیر کې خطیب شربینی لیکلی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پر روایت باندې وی ټول انبیاء علیه السلام په بنی اسرائیلو کې راغلیو ما سوا د لسو پیغمبران لس پیغمبران د عربیو نوح علیه السلام شعیب علیه السلام هود علیه السلام لوط علیه السلام ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لس پیغمبران دا په عربو کې بنی اسماعیلو کې او دا نور بنی اسرائیلو کیو یتلو علیهم آیاتک چې بیانې پتا بیانې پدیو باندې آیاتک آیاتونه ستا د تلاوت د لفظ نه چې ورستو لفظ د علی راشي نو مراد تینا نور خلکو ته لوستل تی مراد یتلو علیهم چې نور خلکو ته بیانې او دا آیات دلیل پرې باندې چې د دعوت او تبلیغ د پاره نصاب قران کریم دی او نبی صلی الله علیه وسلم مبلغ اعظم د ټولو نه لوی تبلیغی نبی علیه الصلاۃ والسلام او دعوت به رسکو یتلو علیهم آیات کده الله تعالی د کتاب دعوت کول د قران دعوت بکې خلق با قران تراولی دویم و یعلمهم الكتاب والحکمت او خودنه بکې دی او تعال کتاب د کتاب د الله تعالی د قران والحکمت او د سنت دا دویمه ذمواري ده د الله تعالی د پیغمبر په په دعوت سره چې کم خلک ایمان راوړي او اسلام قبول کړي نو په دین اسلام باندې د مضبوطوالي دپاره د ایمان د مضبوطوالي دپاره هغې ته بیا د الله تعالی کتاب درس و تدریس کې په دې باندې ایمان چې مضبوطیږي نو دا په قرآن باندې مضبوطیږي قرآن کریم کې الله تعالی وایي که نه ما تدري ما الکتاب ولا الایمان ته د الله تعالی د کتاب د نزول نه مخکې په تفصیلاتو د ایمان باندې نه پوهېدلې په تفصیلاتو د ایمان باندې ته نه پوهېدلې ایمان زده کېږي د قرآن نه نو چا چې قرآن نه وي ویلی پوهېږي پرې نه غوږو ته نه ږدي نو د هغه ایمان کامل نه دی دا شوله ذمواري د نبی علیه صلات وسلام دویمه ذمواري نو دا آیات دلیل دی په دې باندې ویعلمهم نبی صلی الله علیه وسلم معلم اعظمه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تعلیم نصاب قران او سنت تعلیم برسکه د قران او د سنت با دا کې یوازې عام د کتابونو نه بلکې تعلیم بکې د قران نه الحکمت حکمت لپس قران کریم کې شل کړه تراغله و معنی استعمال شوی قران کریم کې دې دې کې ته مراد سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت او حدیث هغه شرح او تفسیر د قرآن کریم او شرح دا د احکام د الله تعالی و یزکیهم او پاکی بدیو لره و یزکیهم دا درې مزمواری د نبی صلی الله علیه وسلم ده تزکیه پاکواری ته ویل کی کله چې د الله تعالی کتاب بیانیږي نو مؤمنان مسلمانان د شرک نه کوپر نه د بدو اعمالو نه د ناکاره اخلاقو نه پاکیږي په دې سره ویزکیهم دغسې علماو لیکلي دي تزکیه دا حاصلیږي په احکامو الهیه او باندې عمل کول نبی علیه الصلاة والسلام به خلق پاکوي د ناکاره اخلاقو نه د بدو اعمالو نه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خلکو ته د الله تعالی دین خی په عملی طریقې باندې نبی علیہ السلام دا څه کړی دا د مون طریقه دا او دس طریقه د حج دا سره نور او احکام الهی او طریقه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خودله و یزکیه دا پیغمبر ذمہواری و نو د پیغمبر علیه صلوات و سلام وارثان علما کرام دا غیم د ذمہواری ده و یزکیهم تزکیه النفوس عن حب الدنیا مؤمنان مسلمانانو ته داسې ترغیب ورکړي چې د دنیا نه زړه تور شي او آخرت طرف ته رغبت پیدا شي دغه سي په انسانانو کې غفلت دی بیداری پکې نشته ری حسد دی بغض دی زړه کې نور جاخی دی هغه نه پاک کوي انک انت العزیز دا بیا وسیله ده په نومونو د الله تعالی باندې یقینا خاص ته الله تعالی العزیز اور ذاتی الحکیم حکمتون والی العزیز عزیز چې د الله تعالی په صفت کې راشي په معنا د غالب سره دی الله تعالی ته هغه ذات دی چې ستا مقابله څوک نشي کولی او الله تعالی ته چې کوم اراده وکړي نو هغه اراده ستا څوک نشي واپس کولی العزیز دویم معنا په سرینو ذکر کړې ده العزیز عزیز هغه ذات ته وایي چې د هغې مرتبې ته څوک نشي رسېدلی الله تعالی ته عزیز ذاتی الله تعالی ته غالب ذاتی ستا مقابله څوک نشي کولی الله تعالی چې ته د کم کار اراده وکې نو الله تعالی ستا اراده څوک نشي منع کولی واپس کولی نشي دغسې الله تعالی ته هغه ذات دی چې ستا مرتبې ته څوک نشي رسېدلی انک انت العزیز الحکیم حکمتونو والی الله ستا په هر کار کې حکمت دی که مونږ په هغه حکمتونو باندې پوهېږو که نه پوهېږو خو الله تعالی ستا په هر کار کې حکمت شته دی